د مصطلح الحديث د شروع کېدو نه مخکې آداب د متعلم آداب د علم بیانېدل پاغي کې څه آداب ذکر شویو سلورم په دغه آدابو کې دی العمل بالعلم د کتاب تقریب مصطلح الحديث صفحه ده اتشتمه په علم باندې عمل کول مصنف رحمت الله تعالی عليه وي العمل بالعلم هو مقصوده وثمرته والفائدة المرجوة منه په علم باندې عمل د اصل مقصد دی د دې علم ثمره او نتیجه ده او د دین چې د کمی فائدې امیدي دا هغه ده ومتى ما تخلف تخلف عن صاحبه الفضل والثواب المترتب عليه او کله چې طالب العلم د دین رستو شي یعنی په علم باندې عمل نه کوي نو کم فضیلت د علم چې راغله په علم باندې چې کم ثواب مرتب کیږي دا غي نه دی رستو پاتې شو وصار وبالا عليه وشناره دا علم په د باندې وبال وګرځیدو په د باندې بوج وګرځیدو شنارم په معنا د عیب سر راځي اهل علم وي د شنار معنا ده الامر المشهور بالشنعه والقبح چې په شناعت او قباحت سره کوم کار مشهور یې غیله شنار وای نو په علم باندې چې طالب عمل نه کوي دا په د باندې وبال او عیب وګرځي وعارا علیه ونارا دا په د باندې و عار وګرځي او د د لپاره سبب د اور وګرځي وهذه صفه اليهود اخزاهم الله دا وې د يهودو صفت ته الله دې ذلیل کی فقد كانوا اصحاب علم وهدى ولكنهم لم يعملوا بما امروا به دا د علم خاوندانو هدایت باندې پوهیدل چې اسباب د هدایت څه دي لیکن په دې علم باندې عمل نکولو فغضب الله عز وجل عليهم وامرنا ان نستعيذ من مشابهه حالهم نو د الله د غضب او د قهر مستحق شویو رب العالمین مونږ له حکم کړی چې دا غي د حالت نه دا غي د مشابهت نه مونږ پنايو غواړو چې دا د هغه خلکو لاره ده چې تا په انعام کړی په هغوی باندې غضب او غصه نه ده شوې او نه هغوی ګمراهان دي قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية حافظ ابن كثير رحمة الله عليه په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې ویلي طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به د مؤمنانو طریقه دا ده قال بیا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایلی وکل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن اخص اوصاف اليهود الغضب واخص اوصاف النصارى الضلال يهود او نصاراو کې دواړه ډلې چې دي دا گمراهانوم دي او غضب د الله په شوي خو د يهوديانو بیا خاص صفت چې دی هغه غضب دی ځکه علم او عمل نو او د نسوارا او خاص صفت بیا ضلال او گمراهی ده ځکه هغه سره علم نو نو عمل به کم زینو كما ذم سبحانه وتعالى من يقول ولا يفعل في قوله عز وجل لکه څنګه چې الله رب العالمین د هغه چا مزمت بیان کړي چې دی وینا کوي خو عمل پې نه کوي ابن عبد البر رحمت الله علیه چې د حافظ المغرب وی 463 کې وفات دی په خپل بهترین کتاب جامع بیان العلم وفضله کې وی قد ذم الله في كتابه قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما الله رب العالمین په خپل کتاب کې د هغه قوم مزمت بیان کړي آیا تاسو خلکو له د نیکو حکم کوئ او خپل ځانونه مو هیر کړي عمل پې نه کوئ حال دا دی چې تاسو د الله کتاب لولئ د الله کتاب خدا وای چې په دې باندې علم هم حاصل کا او بیا په عمل هم کا آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ثم روى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بیا د جندب رضی الله عنه نه روایت نقل کړی دی چې هغه فرمایل ان مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره د هغه سړي مثال داسې دی چې خلکو له وعظ او نصیحت کوي خو خپل ځان هیر کړي عمل نه کوي لکه دیوا او چراغ دی بل کړه چې غخپل ځان سوځي او رڼا نور خلکو لور کوي وأسند الخطيب في جامعه عن الإمام أحمد أنه قال خطيب بغدادي رحمة الله عليه په خپل جامع کې ذکر کړی دی د امام احمد رحمت الله علیه نه چې فرمایلی صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث صاحب د حدیثو زمونږ په نسبت باندې هغه چالوي چې په احادیث باندې عمل کوي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایلی یجاء بالرجل یوم القیامه فیلقى فی النار پرز د قیامت به یو سړی راوستې شي په اور د جهنم کې به ورغورځول شي فتندلق اقتابه فی النار فتندلق اقتابه معنا دا تخرج امعاؤه بسرعه زر زر به دغه کلمې روزي په اور کې دومره سخت اور به چې ورغورځېدو سره به قلمې روزي فیدور کما یدور الحمار برحاه نو دی به داسې تاویږي لکه څنګه چې خر داغه دغه نه تاویږي د د جرند نه نیکو له رابللو نه او د غلطو کارونو منکراتو نه به د منکولو نه قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه نو دی به ورله ووایي چې ما خو به تاسو له د نیکو حکم کولو خو خپله به مې نه کولې تاسو به مې د منکراتو او غلطو نه منې کولې خو خپله به مې هغې له راتلل کول او دغه ګناهونو کې به مبتلا وم نو دا د هغه چا سزا ده چې دا غسر علم وي خو عمل نه وي وقال سفيان الثوري سفيان سوري رحمت الله عليه به فرمایل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل دا علم د عمل اوازونه کوي چې وي چې عمل را باندې وکا نو که جواب دی ورکو عمل لپاره وکړو صحیح ده ورنه دی بدرنه سفر کوي او زیبا ويروى عن الشعبي أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به امام شابي رحمت الله عليه وي چې مونږ به حدیث داسې یادولو چې پاغي به معامل وکړو د عمل لاندې چې به مو حدیث راوستو نو دا به مونږ لیات شو او محفوظ بشو وبين ابن القيم اسباب حصول العلم علامه ابن قیم رحمت الله علیه په مفتاح دار السعاده کې د علم د حصول اسباب ذکر کړي او دا ویلي انها ست مراتب چې دا شپږ مرتبه دي وذكر السادسه منها شپږمه مرتبه دا ذکر کړي او فرمایلی دي وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاه حدوده چې شپږمه مرتبه دا ده چې هغه د علم ثمره او نتیجه ده چې ته په دې باندې عمل وکې او کله چې عمل په دې باندې پرې خود نو دا به د تا نه هېریږي نو دا مصنف رحمت الله علیه هغه آداب د متعلم آداب د علم ذکر کړل نو اوس د مصطلح شروع کېدو نه مخکې یو مقدمه ذکر کړي وی ثانیا مقدمه عن علم مصطلح الحديث نو ضروری دی د دې د شروع کېدو نه مخکې چې انسان مبادی عشره او پیجنی چې کوم د علم ابتدایي خبرې دي او لس ذکر کیږي التي ينبغي لكل قاصد علم ان يعرفها چې دا غي پیجندل هر طالب العلم لپاره دي لتصور ذلك العلم قبل الشروع فيه د دې لپاره چې دا علم تصور د شروع کېدو نه مخکې راشي چې دا زه سکه لګیا یم مهنت کوم دا څه شی دی په دې کې بحث د سنه کیږي فضیلت څه دی دا علم د څه سره تعلق لري وهذه المبادئ جمعها محمد بن علي الصبان نظما بقوله وي محمد بن علي الصبان چې 1206 هجری کې وفات ده د دغه لس مبادی په دې نظم کې راجمع کړی دي چې ان مبادئ كل علم عشره چې یو په هغې کې د هغې تعریف دی دویم د هغې موضوع ده او دریم د هغې ثمره او نتیجه ده سلورم د هغې نسبت دی او پنځم د هغه علم فضیلت دی شپږم د دغه علم واضع دی چې دا علم چا وضع کړی د دې قوانین چا ذکر کړي اوم د اغي نوم دی او سلورم استمداد چې په دې علم کې د سشي نه مدد غوښته شي اتم حکم د شارع دی چې شریعت د دې باره کې سوی وې دا مسائل دي او بعض اهل علم په بعض باندې اکتفا کړي ومن در الجميع حاز الشرفا چا چې دا ټولې خبرې راجمه کی نو د شرف حاصل کو وزاد بعضهم المبدا الحادي عشر وهو شرفه وی باز پکې یو لسم قسم هم ذکر کړی چې هغه د دې شرافت ته خو هغه د فضل لاندې راځي فضیلت او شرافت تقریبا مترادف او یو شی دي وعليه فهذه مبادئ علم مصطلح الحديث نو دا هغه ابتدائي خبرې دي د علم مصطلح الحديث اوس به د هر یو تفصیل کوي حده تعریف د علم د مصطلح الحديث څه دی معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي تعریف د علم دا دی چې هغه قواعد یو انسان پیژني چې په هغې باندې تک کې دی شي دې خبرې لا چې د راوي او داغه د روایت حال پیژنې چې تعالی دا معرفت حاصل شي چې د دې راوي سه حالت دی د ثقه دی که ضعیف دی د د مرتبه صدا او د د روایت مرتبه او پیژنې چې روایت ثابت دی که غیر ثابت دی دا تعریف له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل کتاب النکت کې ویلي چې اول التعریفات د دې علم چې څومره تعریفات کیږي پاغه کې اولا او بهتر تعریف دا دی د دین علاوه اهل علم نور تعریفاتم د دې علم کړي ني ابن جماعه رحمت الله علیه عز الدین ابن جماعه په المنهل الروي کې د علم تعریف دام کړي چې علم بقوانینا د دې ټولو تعاریف مقصد یو دی خو بهترین تعریف چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ول او لا تعریف ویلی هغه دا دی کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دویم نمبر موضوع د علم ويهتم علم مصطلح الحديث بالبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا په دې علم کې د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه بحث کیږي د سند او د متن په اعتبار سره نو موضوع څه شې شو الروات والمرویات چې د راویانو احوال پیجنې دا غي د روایت او احوال پیجنې بعضی تن تعبیر داسې کوي چې الراوی والمروی موضوع د علم المصطلح سره راوی او مروی او بعضی تن داسې کوي چې السند او المتن د دې ټول یو مقصد د عبارات مختلف دي علامه کرمانی رحمت الله علیه چې دا شارح دی د صحیح بخاری دی وی موضوع د علم المصطلح څه شی د ذات الرسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک علامه کافیجی رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی غد دی تعریف د دینه تعجب کړي چې دا څنګه موضوع د علم المصطلح کې دی شي دا خو موضوع د طب ده چې د انسان د ذات نه پاغي کې بحث کیږي خو اهل علم جواب دا ورکړي چې په حدود او تعریفاتو کې قید د حیثیت معتبر وي نو موضوع د علم المصطلح چې ذات الرسول صلی الله علیه وسلم نه من حيث انه رسول الله د دې حیثیت نه چې دا الله رب العالمین استاد دی را لېګل شوی پیغمبر دی دا غي احکام دی امت ل بیانای ثمرته معرفه المقبول والمردود د دې علم ثمره نتیجه څه ده چې انسان په دې باندې ځان کړی طالب پکې وخت لګی نو سن نتیجه او ثمره بدل ملاویږي چې د مقبول او مردود پیجنی صحیح حدیث کم دی چې قبولی کی پاغه عملو کی ضعیف او مردود کم دی چې داغي نزان وساتي نسبت د علم هو فن من فنون العلوم الشرعيه دا د علوم شرعيه نه یو فن نه فضله فضيلت د علم وي من فضائل هذا العلم ما ورد من الحث على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها د دې علم فضیلت دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي تیزی ورکړي چې دا غي سنت دی یاد کړي شي حفظ دی کړي شي او دا غي نه دی دفاع وکړي شي اذ هو آلة حفظها وسبيل صيانتها نو دا علم چې ده دا آله ده د دغه احادیثو د حفظ د پاره او دا غي د صيانت او د بچوالي د پاره د محفوظ والي د پاره حدیث بسنګ محفوظي دا غي دفاع بسنګ کې چې تا سره د علمي چې کمی خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي چې داغه نسبت ورلو شي او چې کمی نه دی کړي خلکو را دن کړي دي چې داغه نه اجدا کړی شي چې دا کلام الرسول صلی الله علیه وسلم نه دی ومن ذلك ما في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال یو د دغه نه د حدیث متواتر دی ان شاء الله رستو مباحثو کې وراشي چې حدیث متواتر سلوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغې له په زړه کې ځای ورکو بیا یې هغه یاد کو حفظ یې کو وبلغها او دا یې بیا نورو له ورسولو نورو له بیان کو بعضې الفاظو کې دا راغلي داسې بیان کو لکه څنګه چې اورېدلی زیاتې او کمې پکې نه کوي وی فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ډیر کرتا د فقه غپورته کون کې هغه چاله دا بیانې چې عددنه ډیر پویدون کې وي محدث حدیث داسې شخص له بیان کی چې دا استاد دومره په حدیث نه پويږي دومره مسائل ته نشي مستنبط کوله څومره چې ته هغه کس استنباط کی چاله چې بیان کړي وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالنظاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم دعا د سوک چې احادیث یادې دا بل بیانې په تازوالي باندې وي نظارت چې دا ماحوز د من النظرتي وهي النعمه وقيل الحسن والرونق دا د نعمت په معنا باندې راځي یا په معنا د خایستوالي او د رونق چمکداري راځي قال ابن فارس ابن فارس رحمه الله ویلی دی چې دا امام د لغت ته او د بهترین کتاب د په لغت کې مقایس اللغه وی النظره حسن اللون دا نظرت د خیسته رنګ په معنی راځي ونظر ينظر ونظر الله وجهه حسنه ونوره وقال الخطابي علامه خطابي رحمت الله عليه په معالم السنن شرح د ابو داود کې وایي معنا د دې دا ده چې الدعاء له بالنظاره وهي النعمه والبهجه نبی صلی الله علیه وسلم ول د نظارت دعا کړې چې دا نعمت او خایس لوي قال سفيان بن عيينة ما من احد يطلب علم الحديث الا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث وای نشته یو تن چې هغه علم حدیث طلب کوي د علم حدیث طالب وي مګر دا په مخ کې به تازهواله وي خيستواله به د دې حدیث د وجنه خدا خيستواله به کله معلومیږي په دې باندې چې انسان کې ایمان وي او د سنتو هغه چشمې سترګو لا چولي نو دله به هغه څوک ښایسته ښکاري کوم چې علم حدیث بیانوي او د علم حدیث سره تعلق وي واضعه واضع د دې علم چې د دې قواعد چا وضع کړي دي چا جوړ کړي اول من وقفنا عليه وضع في هذا العلم كتابا خاصا به وی اول چې مونږ له معلوم دی چې په دې علم کې مستقل او خاص کتاب لیکل دی هغه دی ابو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزی چې د په 360 کې وفات شوه دی فی کتابه الموسوم پاغه کتاب کې چې نومي ورلېخه المحدث الفاصل بین الراوی والواعی روستو چې کوم د مصطلح کتابونه ذکر کیږي پاغي کې د دې کتاب ذکر براشي بیان به راشي چې دا په دې فن کې مستقل کتاب لیکل شوی د دې نمخ کې دا فن چې وو نو صرف د ائمه او اقوالو یا په بعضی کتابونو کې د دې ځنې قواعد ذکر کړي وو مستقل کتاب چې په دې فن کې ولیکلو نو هغه را مهرموزی رحمت الله علیه المحدث الفاصل لیکلو دا رامه هرمز چې ده دا د ایران په مغربي جانب کې اوس واقع کیږي دغه وخت کې بدیل رامه هرمز ویل کېدې شو نو د دې عالم نسبت دغه لده اسمه د دې علم او د دې فن نوم څه دی يسمى هذا العلم بعده مسميات د علم مختلف نمونه دي د مصطلح تستمد قواعد هذا العلم من کلام المحدثين امداد غوښتې شي په دې علم کې د کلام د محدثینو نه چې دا غي کوم صنیع او طریقه وا نو هغه له رستنو علما او کتلی دي دا غي د طریقې نه د قواعد او انتخاب کړي قواعد تراغستی ومن مناهجهم وطرقهم التي تبعوها او دای دا غ طریقو او مناهجونه چې غي پاغي باندې روانو سواء كان ذلك نصا عنهم او استقراء لاعمالهم برابر خبره ده کدا قواعد اغه نصا ذکر کړی وی چې دا فلانه قاعده د حدیث صحیح دی لوی حسن دی لوی ضعیف دی لوی یا د رستنو علما او د غي د اعمال استقرا کړي چې د یو حدیث له صحیح وي نو کله ورله صحیح وي چې د فلانه فلانه شرط پکې موجودي ضعیف ورلوي نو د دې وجنه ورلوي نو د غي د صنيع نه د قواعد جوړ کړي چې بعضې د امت افراد راپاسي زده کی نو د باقیو نه ګناه ساقطیږي او کنه ټول امت پرې خود نو بیا ټول ګننګاریږي مسائله د دې علم مسائل څه دي يتألف هذا العلم من انواع كثيره دا علم د ډیرو انواعو نه عبارت ته راجمع شوی دی اشتهر بجمعها الحافظ ابو عمرو بن الصلاح في كتابه الموسوم بعلوم الحديث چې د دې په جمعوالي باندې ابو عمرو بن الصلاح رحمت الله علیه چې د 543 کې وفات شوه هغه په مشهور دی او کتاب لیکل علوم الحديث چې رستو به دا غي ذکر راشي چې اپ دې فن کې معتمد او داسې کتاب دی چې هغې له مدار الرحا وایي حيث اوصلها الى 65 نوعا چې د دې علم او د دې فن پنځه شپېته انواع ذکر کړي دي او بیا فرمایلی وليس باخر الممکن فی ذلک وای دا اخیری ممکنه خبره نه ده چې دا 15 شپېته انواع دي فانه قابل للتنويع الى ما لا يحصى بلکې په دې کې نور تنويع راتلی شي تر هغه پورې عدد رسی چې دا غي شمیر نشته اذ لا تحصى احوال روات الحديث وصفاتهم ذکر روات الحديث چې کوم احوال دي دا غي شمیر نشته او څه انتها نشته دا غي د صفاتو انتها نشته نو چې کله دا غي د صفاتو او د احوالو انتها نشته نو د غشانتي په دي علم کې نور انواع عمرات لشي ولا احوال ولا احوال متون الحديث وصفاتهم دارنګ د متون الحديث او داغي د صفاتو د احوالم سه انتها نشته نو چې کله داغي انتها نشته نو د فن د انواعم انتها نشته ځکه د علم انواع ابن حجر رحمت الله علیه په نخبه الفکر کې بعض انواع د ابن صلاح دا غي نسیوا ذکر کړي هغه 15 شپې ته ذکر کړي نو د سیوا کړي نو سلور اتیا او انواع له رسول دي شرفه د علم شرافت څه دی وی اش الشیء یشرف بشرف متعلقه د یو شي شرافت چې راځي نو هغه د متعلق په وجه باندې راځي ومصطلح الحديث يتعلق بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو بتلك القواعد التي يتألف منها خادم لها ومحافظ عليها ومدافع عنها هر یو شي کې شرافت چې راځي دا داغه د متعلق د وجې ناراضي چې سره تعلق دی نو د مصطلح الحديث تعلق د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو سره دی ځکه دا غ قواعد دي چې د علم د حدیث صحیح او ضعیف په پیژني دا غي معرفت پر راضي دا علم د سنتو خادم نه دا غي محافظ دی دا غي نه دفاع کوونکې دی نو دغه شرافت ورله کافي دی چې نسبت د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی قال ابن جماعه الكناني او دا د هغه علوم نه دی چې طالب العلم لپکار دي چې په دې باندې اعتنا وکي او دا علم رونی سي لانه ثاني ادله علوم الاسلام د اسلام د علوم دا دویم علم دی اول کتاب الله تفسیر او بیا ورپسې دا علم ځکه دا د تشریع اسلامی لپاره دوه مصدر دي کتاب الله او سنت رسول چې د پخوانه مسلمانان د حفاظ الحديث عظمت کوي احترام کوي او دا غي خطر چې د علما او پنيز باندې ډېر لوی شان والده ولهذا العلم اصول واحکام واصطلاحات واقسام واوضاع د دې علم د پاره اصول دي احکام دي اصطلاحات دي بعضي اقسام دي يحتاج طالبه الى معرفتها عن غایته رتبته او څومره چې په دې علم کې د دنه فوت کیږي کمې راځي نو دومره د دې طالب العلم مرتبه لاندې کیږي نو دا شرافت د دې علم د چې اهل علم په دې الفاظ او عبارات سره ذکر کړي د دې علم په اهمیت او شرافت کې حافظ عراقي رحمت الله عليه چې دا د حافظ ابن حجر رحمت الله عليه استاد دی او لوی امام او عالم په علم المصطلح او علم الحديث کې تیر شوی هغه علم الحديث خطير وقعه كبير نفعه عليه مدار أكثر الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه وای د علم الحديث شان ډیر لوی دی فائدې ډیره عظیمه ده د اکثر احکام مدار او اعتماد دار مدار په دې باندې نه حلال او حرام په دې پیجندې شي خود دې محدثینو د پاره س قواعد دي س اصطلاحات دي چې طالب له داغه فهم او پیجندل پکار دي نو د دې